غښتلي وو قوي وو فاتحین وو او بیا دا خبره وکوله چې دغه معنوي عوامل غرب او غربي مستشرقینو تشخیص کړل او بیا یې د هغو د لمنځه وړلو دپاره او د هغو په ځای د نورو مفاهیمو او نورو نظریاتو د خپرولو دپاره مټې راونغاړلې هغه مفاهیم پرون ما د تاسو خدمت کې څو دانې یاد کړي وو پنځه اول څه شی وو شریعت د شریعت مقابل کې دوی څه شی راوړو سیکولرزم دویم څه شی وو اسلامي حکومت د اسلامي حکومت نه مراد نه دا نه دی چې یو څوک د هر ډول حکومت جوړ کړي نو د باندې اسلامي حکومت کېږي نه یعنی د اسلام نظام حکم اسلام مسلمانانو ته څنګه د سیاست او د نظام حکم یو منهج وړاندې کړی دغه په ځای څه شی راوړ دیموکراسي دریم څه شی و د امت وحدت او د امت د وحدت په ځای څه شی رایج کړل نشنلزم قومیت او څلورم څه شی و اسلامي اخلاق او د اسلامي اخلاقو په ځای باندې څه شی رایج کړل لیبرالیزم یا ازادي او پنځم څه شی وو شرقي احساس یا شرقي امتیاز د هغه په ځای باندې څه شی رایج کړو وسټرنایزیشن غربیت یا ګلوبلایزیشن نړیوالتوب نو د دغو مفاهیمو په تفصیل کې نن د خاص په خدمت کې زه سیکولریزم معرفي کوم درته چې د سیکولریزم د څه شی سیکولرزم وایي څه شي ته او بیا د دې سیکولرزم هغه حقیقت او واقعیت یې څه شی ده کله کله د یو شي تعریف یو ډول وشي خو بیا واقعیت بل ډول خلک راویستلی د دا سیکولرزم چیرته او ولې منځته راغی په کومه خاوره کې کوم ځای کې دا وزېږېده کوم ځای کې وغوړېد خپور شو کوم ځای کې ایجاد شو او څنګه منځته راغی ولې تر هغې وروسته بیا انشاءالله په دې موضوع باندې خبره کوو چې د سیکولرزم په اسلامي نړۍ باندې څه وکړل مسلمانانو نه څه واخیستل او مسلمانانو ته څه ورکړل او بله خبره بیا دا وه چې سیکولرزم په افغانستان کې څونه رګونه او ریښې لري څونه تاریخي خدمت لري په افغانستان کې سیکولر ذهنیت او سیکولر فکر څه وکول په کومه سترګه باید ورته وکتلی شي او څه ډول موقف یې په وړاندې ونیولی شي اوس راځي ورونو دې ته چې دغه د سیکولرزم تاریخ د تاسو په خدمت کې عرض کړم سیکولرزم څه شی ده تاریخ څه شی ده په لغت کې څه شته وایي په اصطلاح کې څه شته وایي په عربۍ کې سیکولرزم په علمانیت باندې مسیحیانو ترجمه کړی دی کله کله به تاسو په کتابونو کې د علمانیت او د علماني ټکی اورئ علماني یا علمانیت خو دا یوه غلطه او دوکه ورکوونکې ترجمه ده چې د لبنان مسیحیانو ترجمه کړې ده او د دې خپله معنا ده لا دینیت دین ته په ژوند کې حکومت کې په نظام کې ځای نه ورکوي اول د دین وینه که وي نو د یو چا په ضمیر کې دي وي د نن د په ژوند کې د هغه اثر نه د ده په اجتماعي ژوند کې نه د ده په انفرادي ژوند کې وي نه د دې ټولنې په اجتماعي ژوند کې وي په بل عبارت باندې سیکولرزم په دین نه ولاړ ژوند او نظام ته ویلی کېږي په دین نه ولاړ ژوند او نظام کوم چې په دین نه وي ولاړ په څه شي به درېږي دا نظام او دغه فلسفه دا فلسفه به درېږي په دوه شیانو باندې یو به درېږي دا په وضعي علم باندې وضعي علم هغه ته وایي چې انسانانو په خپله جوړ کړی دی فارمولې یې ترتیب کړي دي علم په دوه ډوله دی یو دی د وحي علم آسماني علم د آسمان نه الله کتابونه را نازل کړي دي خلق ته کې علم نازل کړي یو هغه علم دی چې خلکو د خپلو تجربو په نتیجه کې جوړ کړی دی علم په څو ډوله دی دوه ډوله یو دی وحي علم او یو دی وضعي علم وحي علم هغه دی چې هغه د آسمان نه راغلی دی کله د تورات په شکل کې کله د انجیل په شکل کې کله د ابراهیم علیه السلام او د نور انبیاو د صحف په شکل کې کله د قرآن په شکل کې کله د سلامت پاتې دی لکه قرآن او کله بیا هغه تحریف شوی دی لکه د نورو پخوانیو کتابونو صحیفو نو سیکولرزم وایي چې وحي علم ته او وحي قوانینو ته وحي ته دې ته په ژوند کې په حکومت کې ځای نشته نو ولاړ به څه شي باندې وي دا نظام په کوم فلسفه به کومه فلسفه باندې به ولاړ وي وایي دا به په وضعي علم ولاړه وي د موږ د تجربې نه چې کوم شیان راوتلي دي په هغې باندې به ولاړه وي په هغه علم باندې او دویم شی دا چې دا به په عقل باندې ولاړه وي که عقل یو شي ته سم ویلې هغه سم کار ده او که عقل یو شي ته غلط ویلې هغه غلط کار ده حاکم او حکم به څوک وي عقل به وي څوک به وي عقل عقل که یو شي ته سم ویلې د تا عقل درته ویل دا سم کار ده نو هغه سم ده که د عقل درته ویل دا ناسم ده هغه ناسم ده دا نه چې وحي درته ویل دا سم ده که څه هم د تا په عقل نه برابرېده هغه به کوې نو د ژوند د تعلیم د نظام او د قوانینو بنسټ به وي انساني عقل او انساني علم انساني عقل او انساني علم چې انسانانو په خپله جوړ کړی دی دې ته به دوی رجوع کوي وحي ته به رجوع نه کوي دا چې ولې دوی د وحي نه دونه تښتي د دې دا سبب درته وایم هغه دی دا چې سیکولرزم چېرته وزېږېد او ولې وزېږېد څنګه منځته راغی په دې کښې بیا د دوی دا علت درته وایم چې ولې دوی د وحي نه تښتي د وحي نه ویره لري په قاموسونو کې په ډکشنرۍ کې لیکي چې سیکولرزم هغه نظام او د ژوند د بڼې ته وایي چې هغه په وحی باندې نه وي ولاړ بلکې هغه په عقل باندې ولاړ وي او د انسانانو د خپلو مصالحو په بنیاد باندې ولاړ وي چې څه شی انسانان ښه ګڼي هغه ښه دی او چې انسانان څه بد ګڼي هغه بد دی نه دا چې الله څه ښه ګڼي د دوی دپاره هغه به ښه وي او چې الله د دوی دپاره څه بد ګڼي هغه به بد وي دوی نه دې سره د الله کار نشته اوس راځو دې ته چې دغه سیکولرزم د الله په رابطه باندې څه تصور لري خپله د اله په رابطه باندې څه تصور لري سیکولرزم د سیکولرزم بنسټ ایښودونکي اروپایي معاصر فیلسوفان دي چې د نن نه دوه نیم درې سوه کاله مخکې هغوی د دې دپاره زمینه سازي کړې وه او بیا د فرانسې د انقلاب چې د اوولس سوه نهه اتیا کال کې قایم شو منځته راغی هلته بیا د دغو اروپایي فیلسوفانو نظریاتو نتیجه د اروپا د انقلاب په شکل کې ښکاره شو چې بیا هلته یو سیکولر حکومت قایم شو په اوولس سوه نهه اتیا کې اوس هغه فیلسوفان چې د سیکولرزم لپاره یې زمینه سازي کړې ده او د دې لپاره یې ذهن سازي کړې ده د دې لپاره یې قواعد او ضوابط جوړ کړي دي او له دې نه یو مذهب جوړ کړی ده هغوی د الله په باره کې څه تصور لري د سیکولرزم فیلسوفان د الله په باره کې په دوه ډلو ویشل شوي دي یوه ډله وایي الله نشته بیخي او دا هر څه د یو تصادف په نتیجه کې رامنځته شوي دي او دا د الله او د دین او د پیغمبر او د دې شان تصور دا انسانانو په خپله جوړ کړی دی د خلکو نه د مال د ترټلو د پیسو د ګټلو د چا د ویرولو او په چا باندې د خپل معنوي حاکمیت د قایمولو په نیت باندې چې بې عینه هم دغه نظریه ده د کمونستانو ده کمونستانو هم ځان ته څه ویلي سیکولر ډیموکراتان یې ویلي ځان ته هغوی هم خپل ګوند ته او خپل نظام ته ډیموکراتیک ګوند ویلي دا باید تاسو په پام کې ولرئ چې دا سیکولرزم د دیموکراسۍ عقیده ده د دیموکراسۍ وینه ده دیموکراسي یو جسم ده سیکولرزم پکې وینه ده که دا وینه پکې وه نو هغه جسم ژوندی ده که نه هغه جسم مړ دی نو دا دواړه سره تلازم لري یو له بل سره نښتي یو له بل نه نه بېلېږي یوه ډله وایي الله نشته یوه ډله وایي چې الله شته خو له ځمکې له انسان سره کار نشته الله شته د انسان سره یې کار نشته انسان د الله تعالی نه مسؤلیت نه لري او انسان ته سره لېږلی هم نه دي چې دا به کوې دا به نه کوې د الله نفس وجود مني هغه ته دغه تصور نه کوي اسلام وړاندې کړی دی څوک د مسیحیت په شکل کې مني څوک د یهودیت په شکل کې مني څوک د یو بل خرافي په شکل کې مني خو د الله وجود شته نور نه له انسان سره کار شته نه له قانون سره کار شته نه له حلال و حرام سره کار شته نه له حساب و کتاب سره کار شته نه چاته تقدیر ټاکلی ده نه دا دنیا او دا کون او مکان دا هر څه د ده د تقدیر مطابق روان دي نه وایي دا د دې سره د الله کار نشته ده که چې کار نشته ده نو بیا به دا شیان څوک چلوي دا به موږ خپل ذهن جوړوو دا د دنیا قوانین او د انساني ژوند ضوابط دا هر څه به موږ په خپل ذهن جوړوو د الله دې سره کار نشته او که څوک خامخا په زوره موږ باندې د اله تصور او نظریه په قانون او په نظام کې په موږ مسله کوي هغه باید له منځه وشي که مسیحي هم له منځه وړو که مسلمان هم له منځه وړو په مسیحیت باندې توبه وویستله په اوولس سوه نهه اتیا کال کې په مسیحیت باندې توبه وویستله او مسیحیت دا ورته اعلان کړه چې نور د کلیسا د چرچ له ژوند سره له نظام سره له قانون سره له سیاست سره له سولې جنګ سره له حرام و حلال سره د چرچ د مسیحیت نور کار سره نشته ده بس د دریو شیانو کې به موږ تاسو سره غرض لرو یو دا چې موږ به موږ در باندې ږدو که نوم یې ښوده نو موږ ته راځي ښه نوم به در باندې ږدو چرچ والا دا ورته ویل او چې مړه کېدی نو بیا به موږ جنازه در باندې کوو ښخوو به هغه ته بس صحیح ده او نکاح نکاح به موږ در دا درې شیانې سره ومنل جزاکم الله په دې شیانو کې تاسو موږ رجوع کوئ بلکې هغه نصیحت دا نه ورته خلک ورته ویل چې په دې درې شیانو کې به موږ تاسو ته رجوع کوو د نامه او د نصیحي کولو ځینې رسومات د نکاح او د مرګ په مراسمو کې نور د ژوند چې څومره نظرونه دي چرچ کلیسا ته وایي انګریزۍ کې د چرچ یا د کلیسا یا د دین د مسیحي دین او یا د هر دین تسلط د یو شي نه د نظام نه د هر شي نه لرې کول د سیکولریزه کول دي یو شی سیکولر کول او سیکولریزم د دغو شیانو نه لرېوالی او دوی ته په ژوند کې ځای مه ورکول نو اوس راځو د سیکولرزم واقعیت ته د سیکولرزم واقعیت څه شي ده د سیکولرزم واقعیت دا دی چې د اله په ضد د بغاوت اعلان یا د اله اصلا نه منل او یا د اله یوازې محض وجود یې منل نور اله بېواکه کول الله بې واکه کول نعوذ بالله چې هېڅ شي سره د کار نشته نه له حلال سره شته نه له حرام سره نه له قانون سره نه له نظام سره یو د ژوند چې څونه برخې دي د حکومت چې څونه برخې دي دې سره د کار نشته او ځینې شیان چې موږ خپله درته رجوع کوو نور د تا د دین د تا د پیغمبر د تا د کتاب دغه د قوانین جوړولو او د حاکمیت حق دا د دې چا په انسانانو باندې د حاکمیت حق دا د چا ده دا د انسان خپله ده او که دا ورباندې د الله ده په انسان باندې د انسان حاکم شي حاکمیت ولري انسان د ورته قواعد او ضوابط جوړوي او که الله دې ورته جوړوي سیکولریزم وایي چې انسان دې خپله جوړوي د الله غرض نشته ورسره خو دا مردود عقیده ده په دوو وجهو په دوو دلیلونو یو د شرع د وجه نه او یو د عقل د وجه نه راځئ اوله تاسو ته د عقل د وجه نه یو مثال د تاسو په خدمت کې عرض کړم هغه دا چې ولې د عقل د وجه نه دا مردوده ده چې کلورستان هم یو زیاته برخه یې په دې عقیده باندې دي هغه چې الله اصلا نه مني هغه لږ دي چې الله مني هغه دا هم ورته مني چې د دې کون خالق د الله د دې ځمکې او اسمانو د دې هر څه خالق الله ده دا دویمه ډله یې دا یې ورسره مني چې ده دا الله پیدا کړي دي خو قانون یې پکې نه ده لاګو کړی قانون یې پکې نه ده چلولی او نه یې د دې لپاره څه قانون رالیږلی دی د عقل له نظامه دا ولې مردوده ده ځکه مردوده ده مثال تاسو ته وایم چې دغه قاري صاحب یو کور جوړ کړه د قاري صاحب زلمی شو ځان ته کور جوړ کړه په دې مثال ته ما سره متوجه شي دیوالونه یې جوړ کړی دی چت جوړ کړی کوټه یې جوړه کړی دی فرش ګرد پکې جوړ کړی خواري یې څو کاله وویستله مزدوري یې وکوله تنخوا یې راټوله کړه قرض یې کور راواخېسته ځان ته یې کور جوړ چې کور جوړ کړ نو بیا یې چېرته یو ښه خاندان کې ځان ته یوه ښه ګلالۍ ښځه وکتله هغه یې بیا واده کړه چې واده یې کړه بیا یې بچیان شو بیا یې لوڼې شوې زامن یې شو کور خو تا جوړ کړ ښځه خو تا وکوله لوڼې خو د تا پېغلې شوې زامن خو د تا شو هر شي تا برابر کړ خو ګوره قانون در کې دماغ چلېږي د تا په ښځه تا ښځه باندې ما خبره مني نو ته نور به هم زما خبره منې ته به هم زما خبره منې په دې کوټه کې چې زه څو وخت ننوځم زما به زړه وي چې څو وخت راوځم زما به زړه وي چې څوک راولم چې څوک بیا یم چې څه خرڅوم څه اخلم څه ورانوم څه ودانوم هر شی چې په دې کور کې کومه دا به زما ورځ په لوړه په کار کړم شوی مې ځکه چې کور دې ده ښځه دې ده لوڼه دې ده دي غلامان دې ده دي خدمتګاران پکې دې ده دي باغ او بوستان پکې ده ده نو خو خبره دې پکې د چا چلېږي د ده دې چلېږي که د هغه بل دې چلېږي ها د دې په چلو ځکه دا هر څه درا درا میسر کړي دا د موجود کړي دي دا دا درا ټول کړي دي د منظم کړي دي د دې باندې خرچه شوی د ته باندې